هغه مونږ وو چې وب زیات شوي نو تاسو مو په کشتۍ کې سوار کړئ چې دا واقعا تاسو له یادګار کړو او یاد ساتون کې غوګونه یاد وساتي غرض دا چې یو ځل شپېلۍ پوکوالی شي او مځکه او غرونه اوچت کړی شي نو دواړه په یو وارې ذره ذره کړی شي نو په هغې ورځ کیدون کې سیز با وشي یعنی قیمت براشي او اسمان به وشلیږي نو هغه به بالکل وروز شي او فرښتې به یې په غاړه ولاړې وي او ستا د کردګار عرش به په دغه ورځې اتو تنو فرښتو د ځان د پاسه اوچت کړی وي په کوم ورځ چې تاسو پیش کړئ شي نو تاسو هیڅ خبره به پټه پاتې نشي نه چاته چې عمل نامه په خی لاس کې ورکړې شي هغه به وایي چې راشي زما عمل نامه ولولئ زه په دې پویوم چې زه به خپل حساب بیا مومم نو هغه به خه د مزه په عیش کې اوسیږي په اوچت جنت کې به وي چې میوي به راټیټي وي خدای به ورته وایي چې خورئ سکئ په مزه د هغې اعمالو په بدله کې چې په تیرو ورځو کې مو کړي دي او چاته چې عملنامه په ګس لاس کې ورکړی شي نو هغه به وايي چې څنګه ښه به وه که دا عملنامه اړو راکړی شوې نه وی او زه اړو خبر نه وی چې زما حساب څه دی اے کاش چې مرګ را لخلاصې کړی وی مال خو مې اړو هېڅ په کار را نغی زما مرتبه هم لاړه راله خدای پاک به وی دی ونیسی او توق ورته واچوي بیا یې دوزخ ته نه نباسي بیا یې په داسې زنجیر کې وتړئ چې د هغې کچ او یا ګزه دی د به په لوی الله ایمان نه راوړو او د مسکین د خوراک ترغیب به یې نه ورکولو نو نن یې دلته هیڅ دوست نشتا او نور له خوراک شتا خو تش وینې زوی چې هغه به بې د غټو ګناهګارو نه بل هیڅ څوک نه خوري او په هغه چې تاسو یې نه وینئ چې دا کلام د یوې عزتمند پرښتې راوړی دی یعنی د هغې په لاس راغلی دی او د چا شاعر کلام نه دی تاسو کم کوز خبره منئ او نه د چا کاهن کلام دی تاسو ډیر کم پوهیږئ دا د ټول عالم د کردګار راکوس کړي دي یعنی هغه را لېګلې او کدی پیغمبر زمونږ په ذمہ څه خبرې لګولې وي نو مونږ به ترې نه خې لاس رانیولې وو بیا به مو ترې نه دړه رګ پرې کړی وو نو بیا په تاسو کې هیڅ څوک به د دې سزا نه بچ کوونکی نو یعنی دا پیغمبر برانه بیا چا نه خلاص کړ او دا قران پرېزګار ول نصیحت دی او مون خپو هيو چې پتا سو کې دروغجن غنون کې هم دي او دا قران د کافرو په حق له حسرت دی او دا بالکل یقیني چیز دی نو اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم ته د خپل رب د نامې تسبیح وایا چې ډیر بخون کې بیا بیا مهربان دی یو غختون کې او غختو هغه عذاب چې راتلون کې دی په کافرو چې داغه هیڅ د پیه نشتا یعنی نه د پکی یو نه سوک د پکول شي دا الله د غاړې نه بوي چې د اوچتو پوړو مالک دی فرښتې او روح به ورته ورخیږي په داسې ورځ کې چې د هغې اندازه به پنځوس زره کاله وي نو ته صبر کوه او ښه صبر کوه دیو ته دغه ورځ لرې ښکاري او مونږ ته نږدې ښکاري په کوم ورځ چې اسمان به د تیلو د خیک په شان شي او غرونه به د رنگینې وړۍ په شان شي او اشنا به د اشنا پوښتنه نه کوي سره د دې چې مخامخ به ورته خودلې شي مجرم سړی به په هغه ورځ دار زو کوي چې که د عذاب نه د خلاصېدو په بدله کې سربها ورکړي یعنی د سر په بدل کې ورکړي خپل ځامن او خزا او رور او قام قبیله چې پکې اوسیږي او د ټول مزکه استوګن خلق چې دا د عذاب نه بچ کړي خدا هیڅ کله کې دی نشي هغه داسې شغله ده یعنی هغه عذاب پیروغه سرمن غورځوي هغه سړی به ځان ته راغواړي چې شایکا او مخې وجارست یعنی څوک چې د حق نشا کې او بل خوا روان شي داسې سړی به دوزخ ځان ته په خپل راغواړي په دوزخ کې به داسې سه انتظام شوی چې مجرم به په خپل نشي خلاصېږي او مال راټول کو دا دغه مجرم بیان کوي او هغه سنبال کو انسان کم همت پیدا شوه دی چې تکلیف ورته ورسی نو فریادونه را واخلی او چې خوشاله شي نو شومتیا کوي خو مونږ گزار په دې حکم کې شمیر ندي چې منځونه همیشه په وخت وخت کوي او په مال کې مقرره برخه وباسي سوالګر او بې سواله غریب ته او چې د بدلې په ورځ یقین ساتي او د الله د عذاب نه ویره کوي خبره دا ده چې د خدای عذاب د بے پروا کېدو سیز هم نه دی او څوک چې د خپل شرمګا خیال ساتي یعنی د خپل عزت اها که د خزو او وینځو نه حفاظت نکوي نو په دې ملامت نه دی یعنی خپل بیبي چې نه خو بیل نو چا چې د دین علاوه لاس پیوال ناغوی د حد نه وړاندې تیر شو او څوک چې د خپل امانتونو او وادي خیال ساتي او په خپل گواهو باندې ټینګ ولاړ وي او د منځونو پابندي ساتي هغه به په جنتونو کې په عزت ورننوزي اوس د دویمې روکو ترجمه په دې کافرانو څه چل شوی دی چې په تا را منډې کوي یعنې ستا طرف ته را منډې وهي د ښي اړخ او د ګسې غاړې نه ټولي ټولي جوړیږي هغنی پدی کې هر سړی دا هوس لري چې د آرام په جنت کې به ورننېستې شي نه هیڅر نه مونږ دیو د هغې سیز نه پیدا کړی دي چې ټول ترې نه واقف دي نو زما د قسم وي د مشرقونو او د مغربونو پر اپ چې مونږ دا قدرت لرو چې د دیو په ځای دی دیو نه خلک راولو او موږ څه بې وسه خو نه یو نو دغه سي پرېدا چې په خپل لوبو وشتو کې پراتی وي تر دې چې هاغه ورځ ورته رامخ کې شي د کومې چې وعده ور سره شوې ده په کومه ورځ چې به د قبرونو نه په تلوار راوځي لکه چې خپل درمسالونو ته منډې وهي سترګې به یې ټیټې وي ذلت به پر راخور وي دغه خو هغه ورځ ده چې دیو تبا تاکل شوا یعنی دیو ته مقرر وام سورة نوح چې تخفل قوم وی راوا د دې نړوم به چې د نا کذا پراشي هغه ورته وی چې ای زما قومه زه تاسو صفا صفا ویرون کې يم چې د الله عبادت کوي داغه د نیوکه نزان بچ ساتي او زما خبره منئ هغه به تاسو ګناهونه معاف کړي او تر ټاکلی وخت پورې به مهلت درکړي د خدای مقرر کړي وخت یو ځل راشي نو په هیڅ نه ټالیږي اے کاش که تاسو پوی دی بیا حضرت نوح علیہ السلام دعا وکړه چې اے ربا ما خپل قوم ته شپه او ورځ بلنه ورکړه خو زما بلنې د هغوی تیښته نور هم سیوا کړه او ما چې هر ځل هغوی راوبلل چې ته ورته بخنه وکړي نو هغوی ګوتې په غوګونو کې نه نیستې او د خپل ځانونو او مخونو نه جامې را تاو کړې او په خپل خبره ټینګ شو او ځان ډیر غټ وګڼو بیا ما هغوی په اوچت اواز راوبلل بیا مې په سرګند هم پوی کړل او ډیر په پټه مې هم پوی کړل نو ورته مې وی چې د خدای نه معافي وغواړئ هغه ډیر زیات بخون کې دی هغه به در باندې ډیر بارانونه راووروي یعنی د رحمت او تاسو په مالونو او په اولاد کې به ترقی درکړي او باغونه به درله ولګوي او دریابونه به درله وبیوي یعنی سیندونه دا په تاسو څه شوي دي چې د الله لویوالی نه منئ حال دا چې هغه په څو څو شانه جوړ کړي یې خګنې تاسو نه وینئ چې الله څنګه و اسمانه طبقه په طبقه جوړ کړی دي او سپوږمۍ یې پکې نور یعنی رڼا او نور یې پکې ډیوه کړې ده او الله تاسو د مځکې نه په خاصه طریقه راټوکولی یئ بیا به مو دې ته پستانه بوزي یعنی واپس بم کی حضرت نوح علیہ السلام وی چې ربا دیو زمانہ پرمانی وکړه او د هغه چا په لار روان شو چې مال او اولاد ورته تش تاوان ور کړی دی ادي غټ غټ مکرونه وکړل او دا یو وی چې خپل معبودان بالکل مفرې دی مواد پرې دی مسوا او نه یغوس نه یعوق او نه نصر غرض دا چې یو هم مو پرې دی او دی ځان سره ډیر خلک گمراه کړل او ته د دې ظالمانو گمراهی نور هم سیوا کړې نو د خپل ګناهونو په سبب هغه ډوب کړی شو نو ورته ورسېدل نو د الله په مقابله کې هیڅوک مددگار و نه موندل او نوح علی السلام دا هم وی چې ربا ته د مزکه په مخ د کافرانو یو استوګن هم باقی فاتح پرې نه دی کدی افریک دی نو لګیا به وي تا بندیان به گمراه کوي او چې کوم زیګون کوي ناغه به هم بد عمل کافر اولاد وي اے رب ما وبخي او زما مور او پلار وبخي او چې څوک زما کور ته د مؤمن په حیث رانه نوته یعنی مسلمان شي غم وبخي او ټول مؤمنان او ټول مؤمنې وبخي او د دې ظالمانو خو باس هلاکت زیاتوي